خلکو ته د خوندورو شیانو لکه د ښځو، زامنو، د سرو او سپینو زرو راغونډ شوو مالونو، نښاني شوو آسونو، څارویو او کر کلي مینه ښایسته شوې ده، خو دا ټول د دنیايي ژوند متاع یعنې ګټه او سامان دی او یوازې د الله خواته د ورتګ ښه ځای دی. ورته ووایه، ایا له دې نه په غوره څه مو خبر کړم؟ د هغو کسانو لپاره چې تقوا یې کړې، له خپل رب سره یې داسې جنتونه دي چې ویالې ترې لاندې بهېږي، تل به پکې اوسېدونکي وي، او پاکیزه جوړې، او د الله رضامندي، او الله د ټولو بندګانو ښه لیدونکی دی. نو هر سهار به مې د له ابو سعید خدری رضی الله عنه څخه روایت دی هغه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل کوم سړی چې د الله تعالی په لاره کې یعنی په جهاد کې یوه ورځ روژه ونیسي الله تعالی د هغې په وجه د ده له مخه د دوزخ اور د اویا کلونو د مسافې په برابر لرې کوي د دې حدیث روایت بخاری او مسلم کړی دی نن د دوشنبې ورځ د یو زرو څلور سوه څلوېښت م هجري قمري کال د صفر المظفر د میاشتې دیارلس مه نیټه چې د دوه زره او اتلس م میلادي کال د اکتوبر د میاشتې له دوه ویشت مې نیټې سره سمون خوري. د نن ورځې خپرونې ته مو زه صمیم الیاس هرکلی کوم. په پیل کې ستاسو پام د خبرونو سر ټکو ته راګرځوو. د افغانستان په ټولو ولایتونو کې پرون ورځ هم د ټاکنو بهیر له سترو امنیتي خنډونو سره مخ و. د تخار ولایت په ینګي کلا کې پوسته پتحه نهه ویشت تنه ګوډاګیان مړه او ژوبل شول د کاپیسا ولایت په نجراب کې دیارلس عربکیان مړه او اته تنه نور ژوبل شول د بادغیس ولایت په قلاینو کې درې تنه مزدور اسکر قتل او اووه تنه نور ژوبل شوي دي د بلخ ولایت په چمتال کې دوې پوستې فتحه او دعلم ګل او شکور په نوم قومندانانو په شمول پنځلس تنه مزدور پولیس او اربکیان مرګوني ټپیان دي. د جګړې په اوږدو کې د دښمن لخوا بمبار هم شوی خو لله الحمد مجاهدینو ته پکې زیان نه دی اوښتی. یو بل خبر وایي چې د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ اړوند دره غوث د غوچلان په سیمه کې د مجاهدینو لخوا په هغه مزدور عسکرو او اربکیانو برید وشو چې سیمې ته د انتخاباتو له صندوقونو سره راغلي وو په دغو بریدونو کې دیارلس تنه شریر اربکیان وژل شوي او اته تنه نور اربکیان ټپیان شوي دي. په دغه اوږده جګړه کې یو تن مجاهد هم د شهادت لوړ مقام ته ورسید. یو بل خبر وایي چې د یاد ولایت د تګاب ولسوالۍ د انارجوي په سیمه کې په دوه جلا بریدونو کې چې یو یې د شپې په لس بجو او بل په دوولس بجو تر سره شول د دښمن دوه ټانګونه په مکمله توګه تخریب شوي او پکې سپرو عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې چې لا تر اوسه یې شمېره نه ده څرګنده شوې. همداراز په یاده سیمه کې د مزدور عسکرو پر پوسته درېیم برید ترسره شو. یاد برید چې د لیزري وسلو په مټ ترسره شوی، په کې د ګوډاګۍ ادارې څلور تنه عسکر وژل شوي دي. د کونړ ولایت په منوره، دانګام، و ټپور او چپه دره ولسوالیو کې د فرمایشي انتخاباتو پروسه د مجاهدینو له خوا شنډه کړل شوه. همدارنګه د دښمن په پوستو د سپکو او درنو وسلو په مټ عملیات هم ترسره شوي. له دې پرته د اسمار، شیګل، سرکاڼو، مرکز او ناړۍ ولسوالیو کې ځینو سیمو ته انتخاباتي صندوقونه راوړل شوي ول، خو دا چې مجاهدینو له څلورو اړخونو د ورتګ لارې تړلې وې، ځکه نو چا رایه وان نه چوله او ټول مراکز یې له خلکو خالي ول. دا راز ګڼو ولسوالیو کې د مزدور دښمن اته تنه عسکر او اربکیان قتل او یو شمېر نور ټپیان دي. د بادغیس ولایت د مرکز قلعه نو اړوند د لامان په سیمه کې د مزدور دښمن د نمایشي ټاکنو په دوو مرکزونو د مجاهدینو له لوري وسله وال بریدونه ترسره شول. بریدونو چې تر ماسپښین پورې یې دوام وکړ، په پایله کې یې دواړه مرکزونه په بشپړه توګه بند درې تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل او اووه تنه نور ژوبل شول. د دښمن یو ثقیل مجاهدینو ته لاس ته ورغلی. په پېښه کې یو تن مجاهد هم د شهادت لوړ مقام ته ورسید، تقبله الله تعالی. د غور ولایت چې په لسو ولسوالیو کې د مزدور دښمن ټاکنیز بهیر د مجاهدینو د بریدونو له امله سخت ټکنی و. د غور ولایت د مرکز چغچران اړوند پنځه انتخاباتي مرکزونه په بشپړه توګه وتړل شول او هیڅ چا په کرایه وا نه چوله. په پاتې نهو ولسوالیو کې چې اووه دېرش ټاکنیز مرکزونه یې درلودل د مجاهدینو له لوري بند کړل شول. په دولینه ولسوالۍ کې د دښمن له لوري لس ټاکنیز مرکزونه ټکل شوي و چې پرانیستل شوي خو ټول د مجاهدینو له لوري بند کړل شول. په چارسده ولسوالۍ کې د دښمن له لوري دوه ټاکنیز مرکزونه ټاکل شوي و چې دواړه بند کړل شول. په مرغاب ولسوالۍ کې په بشپړه توګه د مجاهدینو تر کنټرول لاندې ده، هېڅ ټاکنیز مرکز شتون نه درلود. په تولک ولسوالۍ کې هم لس ټاکنیز مرکزونه ټاکل شوي وو چې پنځه مرکزونه یې په بشپړه توګه بند کړل شول او پنځه نور هم وروسته د مجاهدینو د بریدونو له امله ګډوډ شول. په پسابند ولسوالۍ کې دوه مرکزونه ټاکل شوي وو چې دواړه د مجاهدینو له لورې بند کړل شوي. همداراز په نورو ولسوالیو کې ټول مراکز د مجاهدینو له خوا تړل شوي ول. همداراز پرون د نورستان ولایت په څلورو ولسوالیو کې انتخابات کاملا نه دي ترسره شوي او د برګمټال، مرکز، واما او نورګرام ولسوالیو کې د کمپاین خال خال مرکزونه و چې هغه هم د مجاهدینو له خوا د عملیاتو په نتیجه کې له منځه یوړل شول. د سرپل ولایت له مرکز نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي چې د همدې ولایت د مرکز اړوند سیمو کې د مزدور دښمن د نمایشي انتخاباتو ټاکنیز دفترونه د مجاهدینو د وسلوالو بریدونو په ترڅ کې په بشپړه توګه بند و چې هیڅ چا په کې رایه نه ده کارولې. په سید ولسوالۍ کې هم د دښمن ټاکنیز مرکز د مجاهدینو د وسلوال برید په ترڅ کې په بشپړه توګه تړل شوی و. په بریدونو کې دښمن ته تلفات هم ور اوښتي خو کره شمېره یې نه ده تر لاسه شوې. بلخوا د سید اباد ولسوالۍ کې هم د سید ولسوالۍ له لوري مجاهدینو د محمد عمر حوزې په سیمه کې پر دښمن برید تر سره کړ چې له امله یو ټانګ او یو رینجر موټر تخریب شوي او دښمن ته درنه مرګ ژوبله اوښتې وه. د سرپل ولایت د مرکز په شمول په ګوسپندي ولسوالۍ کې هم د دښمن د نمایشي ټاکنو بهیر ګډوډ و. په دې سربېره د سرپل ولایت په مفتوحه ولسوالیو کې لکه کوهستانات، البدر، الفتح او د سرپل ولایت د مرکز په شمول په نورو مفتوحه سیمو کې چې د مجاهدینو تر واک لاندې دي په هیڅ ډول ټاکنې نه دي شوي او نه هلته ټاکنیز مواد پرېښودل شوي. د لغمان ولایت الینګار ولسوالۍ رجني سیمه کې ګزمې وکړې او مازیګر څلور بجې پاخه سړک ته پورته شول. د یادونې وړ ده چې د الینګار ولسوالۍ په نهو حوزو کې انتخابات نه دي شوي او ټاکنیز مراکز یې تړلي وو. د ننګرهار ولایت خوږیاڼو ولسوالۍ اړوند وزیرو احمد خیلو په سیمه کې د ژورې غونډۍ پر سر باندې د مجاهدینو له لوري د خښکړای شوي ماین په واسطه د ماین شنډونې په ټیم چاودنه وشوه. دغه چاودنه کې د قومندان په ګډون څلور تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل شول. دغه راز د ټاکنو په حوزو مجاهدینو یو ځل بریدونه وکړل چې له امله یې د ټاکنو مرکزونو په مکمله توګه بند شول. دالخندق عملیاتو په ګړندي بهیر کې تېره شپه اووه بجې د بلخ ولایت چمتال ولسوالۍ اړوند کلینیک سیمه کې د مزدور عسکرو په دوو پوستو د لیزرو او نورو سپکو او درنو وسلو بریدونه ترسره شول چې شاوخوا یو ساعت یې دوام وکړ. په پایله کې دواړې پوستې په ټولیزه توګه فتح شوې او هلته میشتو عسکرو له ډلې پنځه تنه قتل، درې تنه ژوبل او نور یې په تېښته ولاړل. د برید پر مهال د مزدور دښمن یو امریکایي ثقیل یو راکټ، یو کلاشینکوف او په زیات اندازه مهمات او وسلې هم د مجاهدینو لاس ته ورغلي دي. بلخوا د یاد ولایت د زاري ولسوالۍ په مرکز اړوند سیمه کې د ایشان شمس د دفتر په دروازه کې د اربکي قومندان غوث الدین په لنډغرو ټوپکیانو د ځای پر ځای شوي ماین چاودنه وشوه. د مجاهدینو لخوا ترسره شوې دغه چاودنه کې د شریرو اربکیانو له ډلې درې تنه قتل او دوه تنه نور ټپیان شول. د بغلان ولایت د مرکز بغلان اړوند سیمه کې له مزدور دښمن سره سخته نښته وشوه. لږ وروسته په هغه قوه هم تندریز بریدونه ترسره شول چې د راګیرو ګوډاګیانو د ژغورنې هڅه یې کوله. له سیمې د راپورونو له مخې دغو بریدونو کې د ضربتیانو په نوم د وحشي ګوډاګیانو دوه ټانګونه ویجاړ شوي او پکې سپاره ګوډاګیان ټول وژل شوي دي. همداراز د پوستي عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې خو د شمېر په اړه یې کره معلومات نه دي ترلاسه شوي. د لوګر ولایت د مرکز اړوند پښتون آباد سیمه کې تېره ورځ سهار اته بجې د مزدور عسکرو په پلې ګزمه باندې چاودنه وشوه. د مرګ ژوبلې په اړه کره معلومات نه دي ترلاسه شوي. همداراز پرون ماسپښین دوې بجې یاده سیمه کې د اسلامي امارت سرسپارلو مجاهدینو د ګوډاګۍ ادارې پر راغلې قوه باندې کارنده بریدونه ترسره کړل چې درې ساعته یې دوام درلود. د جګړې په جریان کې د مزدور دښمن یو ټانک په بشپړه توګه ویجاړ، پکې سپاره څلور تنه عسکر مړه او درې تنه نور مرګوني ټپیان شول. او وروستی خبر دا چې د هلمند ولایت د ګرشک ولسوالۍ اړوند د نهر سراج د یکلنګ په سیمه کې لښکرګاه ته پر غځېدلي سړک پرون غرمه یولس نیمې بجې د مزدورې اردو پر پلې ګزمه د دراسکوپ په مټ بریدونه ترسره شول چې پکې څلور تنه مزدور عسکر وویشتل شول. د خبرونو پای او پټو معاملو له مخې استخراج یا خرڅلاو ته وړاندې کېږي نو شک نسته چې دغه ملي سرمایې به د ملت په ګټه نه بلکې د اشغالګرو او د هغوی د ګوډاګیانو په شخصي سرمایه بدلیږي دا وطن د يرغلګرو کلی نه دی دا د غرب د لنډغرو کلی نه دی دلته هر سړی ولس د اسلامي امارت غږ ته درناوی وکړ. تېره ورځ د کابل رژیم د جعلي او خندنیو پارلماني ټاکنو د ترسره کېدو ورځ وه چې لله الحمد افغان با غروره ولس په قاطع اکثریت یاد ټاکنیز بهیر رد او د اسلامي امارت غږ او غوښتنې ته یې درناوی وکړ. افغان ولس شاهد او په جریان کې ده چې د کابل شړېدلي رژیم او بادارانو یې له تېر یوه کال راهیسې په دې ډنډورو او تابیاوو لګیا وو چې پارلماني شفافې ټاکنې او انتخابات به ترسره کوي. په اصطلاح ټول افغانان به پکې برخه اخلي. د بایومټریک سیستم له مخې به فلتر کیږي او دا ځل به د تیر ځل په توپیر یو رښتینی منتخب پارلمان د ولس په رایه او خوښه جوړیږي خو تیره ورځ افغان ولس او نړۍ هر څه مشاهده او تر سترګو یې تیر شول چې د جان کیري په ګوتو د اوبدل شوي دولت د نوي پارلمان د ټاکنو بهیر څومره شفاف او تر کومه حده افغان شموله و د هېواد له یو شمېر ښاري او محدودو برخو څخه علاوه چې انتخاباتي مراکز یې په خورا مغلقو حصارونو او امنیتي کلابندیو کې جوړ کړي وو او ممکن یو شمېر دولتي مامورینو او یا هغو خلکو چې جېبونو ته یې وار له مخکې رشوتونه او ډالر رسېدلي وو په پاتې هېواد کې د متعال رب جل جلاله په نصرت او د سربکفه مجاهدینو په همت د مکارې امریکا دغه اسلام او افغان دښمنه پروژه تالا ترغه او وننګول شوه. که څه هم د امریکایي اشغال په چوپړ کې استخدام شوې میډیا هڅه وکړه چې د کابل له څو برخو او څو نورو ښارونو څخه یو لړ نیمه خوا صحنې ور وښیي چې ګواکې خلک د رای اچولو په خاطر په کتارونو کې ولاړ دي خو هلته به یې هم چې کله خلک خبرو او تبصرو ته راوبلل نو هر کس به ویل چې ډیری ناچله له درغلیو او عدم شفافیت څخه ډکې ټاکنې وې هغوی ویل چې اکثره مرکزونه د کابل په ښار کې د طالبانو له ویرې له غرمې وروسته په داسې حال کې پرانیستل شول چې په مامورینو یې سخته ویره او ترهه ګډه وه. له معمولي درب سره به هم له دې ویرې او ډار چې طالبان حمله ورباندې ونه کړي، کارونه او چارې به یې معطلې او ودرولې. له بل لوري تېره ورځ په داسې حال کې چې د هېواد په لر او بر کې د مجاهدینو له لوري د انتخاباتي مراکزو په وړاندې کلک خنډونه جوړ شوي وو او ټولې مهمې لارې بندې او تړلې شوې وې د مجاهدینو د هرې سیمې هرې ولسوالۍ او هر ولایت د موظفو مسؤلینو راپورونه او توضیحات چې په مستند او ویډیویي ډول برابر او منعکس شول دا خبره ثابته کړه چې افغان مؤمن ولس په قاطع اکثریت د اسلامي امارت دغه غږ او غوښتنې ته درناوی وکړ چې د پارلماني ټاکنو په نوم دغه امریکایي پروسه او ډرامه یې په خپل نه ګډون ناکامه او نامراده کړه د دې ترڅنګ د مجاهدینو د پرون ورځې جهادي ارقام او معلومات دا و چې د هیواد په کچه یې د انتخاباتي مراکزو د دړوړه کېدو په نیت څلور سوه اووه کارنده بریدونه ترسره کړل چې په ترڅ کې یې ګڼ مرکزونه مختل، ګډوډ او لسګونه اجیر عسکر یې مړه او ژوبل کړل. د سیاسي شناندو او څارونکو له نظره د کابل رژیم پارلماني ټاکنې له دې اړخه چې اسلامي امارت د هېواد پر اویا فیصده ځمکه تسلط او اغېز لري نو په هیڅ ډول ممکنه نه ده چې په دغه اویا سلنه برخه کې دې د امریکا د شیطاني پروژې لس فیصده هیله او هوس هم پوره شوی وي. دغه ډول په ښاري برخو کې هم خبره د بایومټریک کېدو وه یعنې په تخنیکي لحاظ تنها یو میلیون خلکو خپلې تذکرې له دغه سیستم سره ثبت او عیارې کړې وې او د انتخاباتو کمیسیون مهم شرط دا و چې یوازې هغه کسان په ټاکنو کې برخه اخیستلی شي چې تذکرې یې بایومټریک شوې وي که خبره همدغه د بایومټریک وي نو په پرونیو ټاکنو کې خو الا یو میلیون افغانانو برخه واخیسته او پاتې څلور دېرش میلیونه افغانان ترېنه بې ونډې او بې برخې ول. اوس دې امریکایان او د دوی غلامان ووایي چې آیا یو میلیون رایې چې هغه هم له درغلیو ډکې وې په کوم معیار او قانون کولای شي چې د ټول افغانستان او پاتې څلور دېرش میلیونه خلکو نمایندګي وکړي او یا دې نوی پارلمان دا حق ولري چې د افغانانو د رایې او خوښې تمثیل وکړای شي. او ژوند پردو ګران دی دا کور د مسلمانو دا وطن افغانستان دی سخنی چند با اسکر افغان اسکر جان میخواهم با تو سخنی چند داشته باشم از روی درد و دلسوزی تا بدانی که من دشمن اصلی تو نیستم من دشمن خاک آبادی و سرزمین خود نیستم من دشمن دین مذهب عزت و استقلال نیستم من دشمن خونی تو نیستم من با تو بدی ندارم و چطور می توانیم با هم بد باشیم در حالی که بچه یک خاک و یک سرزمین هستیم هر دو فرزند افغان هر دو همسایه و هم همقریه و همشری هر دو هم بازی و هم مکتب و هم مسجد من چطور دشمن خاک خود شده می توانم و دشمن فرزند خاک خود در حالی که هر دوی ما با این خاک تعلق داریم اسکر جان حوصله کن حوصله کن و چند دقیقه به سخنان من گوش بده ببین این وطندار تو چی میگوید میخواهم بدانی و باور کنی که هرگز دلم نمی شود که ماشه تفنگم را فقط به خاطر افغان بودن و هموطن بودن بالای تو بکشم من با تو و تو با من مگر چه پدر کشتگی داریم ولی میخواهم بدانی که چرا در برابر تو می چرا در حالی که میدانم بچه افغانی و از این سرزمین در برابر تو مبارزه می کنم تو را می بندم و اسیر می کنم فکر می کنی این همه اثر دشمنی شخصی است به خدایی که ایمان داری چنین نیست من دشمنی شخصی با تو ندارم اما اگر می بینی در برابر تو ام به خاطر این است که تو در برابر دین سرزمین آینده عزت و استقلال شرف و حیثیت خود ایستاده ای تو در کنار دشمنی ایستاده ای که به اندازه پشیزی در نزدش اعتبار و ارزش نداری تو در کنار دشمنی ایستاده ای که نه تنها دوست تو نیست دوست سرزمین تو نیست و دوست آیین تو نیست بلکه دشمن سرسخت تو است دشمن سرسخت دین تو است و به خاطر نابود کردن تو دین تو سرزمین تو لشکرکشی نموده است اسکر جان باور کن که فریبت دادند که من دشمن تو هستم یا دشمن خاک تو هستم عقلت به کجا رفته چطور من و تو دشمن هم شده می توانیم در حالی که بچه هم بازی بودیم خانه ام دیوار به دیوار خانه توست پدرم پدر تو را و مادر جانم مادر تو را می شناسد هر دو بچه افغانیم هر دو از یک نسل و از یک تباریم اینکه چرا با من دشمن هستی نباید از من بپرسی از خودت بپرس به چه کسی وظیفه می کنی معاش وظیفت از کجا می آید به چه کسانی خدمت می کنی قدر و قیمت تو در پیش مافوق تو و مافوق مافوق تو چقدر است اصلا آیا میدانی مافوق تو کیست فکر میکنی اشرف غنی است یا دکتر عبدالله کلاه خود را قاضی کن و از وجدان خود پرسان کن آیا واقعا این مافوق از خود اختیاری دارد این مافوق با پول چه کسی با صلاح کی تو را به جنگ من میفرستد میدانم که میدانی ولی برای تو واضح بگویم مافوق اصلی تو جنرالان و افسران آمریکایی است رئیس جمهور امریکاست دشمن قسم خورده اسلام میدانم که همین قدر خوب میدانی امریکا دوست اسلام نیست بلکه دشمن اسلام است میدانم که میدانی آمریکا خیر تو و خوبی و آینده تو و جهان اسلام را نمیخواهد بلکه برعکس به جنگ تو و سرزمین تو و مسجد و محراب تو و مدرسه تو آمده است اسکر جان چرا در حالی که بیدار بیدارسی خود را به خواب میزنی و حیف تو نیست به خاطر دوازده هزار افغانی پیسه ناچیز که شاید شکم گرسنه زن و فرزند تو را هم به طور کافی سیر نکند خود را اسیر امریکا و های خود که همه غلامهای بی اراده و بی اختیار امریکاست نموده ای. اسکر جان به جوانی خود رحم کن و بفهم ای که در دست تو است بریشی که در بر تو است بوتهایی که در پای تو است غذای ناچیزی که به تو روزانه میدهند پول معاش تو همه و همه نه از درآمدهای کشور تو است بلکه پولهای خیراتی است که به نام تو و ملت تو موافقهای دزد و خاین تو از دنیا گرفته و به قدر کم مصرف و هزینه تو می کنند و بیشتر آن را خود بالا کشیده برج بلند منزل خانه و کاشانه در خارج می سازند صرف بچه هایشان که در خارج برای تحصیل رفته می کنند خرج ایاشی ها و حوسبازی های خود می کنند و تو اینجا با تفنگ دستاشه خود داری برای کسی خدمت می کنی که لحظه ای در غم تو نیست این را من از روی دشمنی با تو نمیگویم از دوستان و همراهان خود در جای جای افغانستان پرسیده می توانی که هرگاه در کمین من و دوستان من افتاده اند و هرگاه در حالت شکست و مرگ قرار گرفتن چند بار این مافوقهای بیخیال تو برایشان نیروی کمکی اعزام کردند فقط نشسته و مرگ تو را تماشا کردند و در حالی که اگر بچه ایشان در خارج سردرد خفیف پیدا کنند شب و روز بر سرشان سخت شده و غم سردرد بچه ایشان را میخورند تا علاج شود و آیا هیچ فکر نموده ای که وقتی به غم غصه ای تو نیستند آن وقت که تو کشته شوی و یا مجروح و معلول در بستر شفاخانه و یا کنج خانه بیفتی چه کسی غم زن و بچه و بی کسی تو را میخورد اسکر جان اصلا اگر تو را به جوانیت رحم نمی آید به مادر جان و پدر جان پیر خود رحم کن مگر آنها چی گناه کردند که باید در انفوان جوانی شاهد جوان مرگ شدن تو باشند گناه پدرجان پیر تو چیست که باید کمرش به خاطر مرگ تو خم شود گناه مادر تو چیست که باید به خاطر گلگون شدن تو در خون ماتم گرفته و جگر خون شود چطور دل تو می شود در حالی که تو را فریب دادند اسکر وطن خود هستی و در وطن تو امریکایی ها و خارجی ها آزادانه گشت و گذار می کنند آزادانه بمباران می کنند آزادانه جنایت و قتل عام می کنند آزادانه در کشور تو سفر می کنند د شریعت غږ راډیو قدرمنو اوریدونکو زموږ د نن ورځې خبري خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده تر بیا چې ستاسو په خدمت کې حاضرېږو د خدای پامان